وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته انسان لږ په مسکی وسوسه راځي نو سنت طریقه دا ده چې د پخلا او جبه باندې تعوذ وای اعوذ بالله او ګس طرف لري درې پیرې لاړې توکي حدیث د صحیح مسلم عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لماوي چې شیطان زما او زما د موس په منځ کې حائل جوړ شوی ما باندې قرت ګډوډي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا شیطان دی چې د نوم د خنزب یا خنزب یا خنزب د د کار دا دی چې په مسکون کې باندې موس ګډوډي نو کله چې ته د د په وسوسو باندې پوه شي نو اعوذ بالله وایا او ګس طرف له درې پیرې لاړی توکا خو انسان کچرته په مسجد کې صف کې ولاړی نو بیا دی د ګس طرف له پداسې انداز باندې لاړی نه توکي چې خوا کې مسکون کې لک تکلیف ورسي بلکې څه کپړه دی راخلی ګس طرف له څه صادر دی راخلی پاغي باندې دی لاړی توکي په دې باندې د غسنت ادا کیږي هذا والله تعالی اعلم